والعلم المتعلق بالله أو لا يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها ومنها ما يتعلق بالاعتقاد قرآن دينا مولانا نصب منصوبه الى الشرع په دوه قسمو سنه داسې نصب چې هغه متعلق کېدل په کیفیت عمل پورې یعنی متعلق کېدل په داسې قضیه پورې چې موضوع به په هغه کې فعل نه مکلف او محمول پائے کې نس کیفیت ته کیفیت ستاونه هغه قسم نو سبو دو نمونه یو فرعی او بل عملی نو اوس ذکر کوي ومنها بعض د نصبونه بعض د احکام شرعیونه یعنی بعض د نصب شرعیونه ما هغه نصب دي يتعلق بالاعتقاد چې هغه متعلق کیږي یتعلق متعلق په کسره د لام سره چې متعلق کیږي بالاعتقاد متعلق کیږي د اعتقاد سره یعنی د قضیه معتقده سره د قضیه چا سره معتقده سره متعلق کیږي بالاعتقاد د قضیه معتقده سره مثلا الله موجود الله سميع الله بصير الله متكلم الله مريد الله قدير وذا ټول هغه نسب دي چې متعلق کیږي په قضیه معتقده متعلق کیږي په چا پورې په قضیه معتقدی پورې سکیږي متعلق کیږي وتسمى اصلیتا وتسمى مسمى کولی شي دغه قسم نو صبح دي ته تسمیه ورکولی شي دا مسمى کولی شي اصلیه دي ته څه شی وای اصلي هغه مخکنی فرعي او دا څه شی دی نو موږ دې نسبت تم څه شی وایو اعتقادي دا تسمیه د متضمن د په اسم د متضمن سره دا تسمیه المتضمن متضمن څوک دی نسبت د ته موږ اعتقادي وایو په اسم د متضمن سره چې هغه څوک دی قضیه ده قضیه متضمنه ای نسبت متضمنی موږ دی نسبت ته اعتقادی وای دا تسمیه د دې متضمن ده متضمن تم نومي خودل له اعتقادی په اسم د متضمن سره کې هغه څوک د قضیه معتقد وو په نشوي ونه رسیدي ډیر ګران سن نو صباغه دي چې متعلق کیږي به اعتقاد سر بل اعتقاد یعنی د قضیه معتقده سره قضیه معتقدی پوری داخلي قضایا معتقدات مې راتو حکم قضیه چې ماخوذ دغه نه فقط اعتقادي عمل نه غمه درتاو خوې دې نسبت تاسلی وای ځکه مخ کې پدم متفر دا متفرع ده او د څه قسم نسبت ته شي وي اعتقادي د څه قسم نسبت ته سوای اعتقادي او توالي وي ځکه دا قضيه قضيه معتقده ده دا قضيه کما قضيه ده نو د نسبت ته اوس اعتقادي وي دا خو دا نسبت متضمن دی هغه قضیه متضمنه ده دا نسبت څه شی دی او هغه قضیه نو دې نسبت ته موږ اعتقادي ویو دا تسمیه د متضمن ده په اسم د جات سره د متضمن سره پوه نه شو دا په یو تقدیر داسې ترجمه دویمه معنا اعتقاد په معنا د ربط قلب کا او د جزم په معنا کا اعتقاد په معنا د ربط قلب او د جزم په معنا کا اعتقاد په معنا د قضیه معتقدی ما اخلا اوس په معنا ده ومنها بعض د نصبنا ما هغه نسبتونه دي يتعلق چې هغه متعلق کیږي د سمو آیا چې متعلق کیږي متعلق کیږي نه چې هغه متعلقي بالاعتقاد یعنی للجزم والربط د اعتقاد د پاره څه شی متعلق د چا د پاره منها بعض د نسبتونو نه ما هغه نسبتونه دي ها يتعلق جرم متعلق د چا متعلق للاعتقاد بالاعتقاد یعنی للاعتقاد د جزم او د ربط القلب د پارسی شی متعلق نسبت د چا متعلق به دی پوری سوکن خلی رب کنا جزم تصدیق دا یو شی شو کنه تصدیق ربط جزم ربط القلب جزم دا ټول څه شی دی دا تصدیقی ومنها بعض د نسبتوننا ما هغه نسبتونه دي يتعلق چاغه متعلق دي متعلق نه متعلق دي بالاعتقاد يعني للجزم د جزم او د ربط او د تصدیق د پاره وتسمى اصلیتنا دسی قسم نسبتونو ته سوای اصلی او دسی قسم نسبتونو ته څه شی وای اعتقادی دسی قسم نسبتونو ته اصلی وای او دسی قسم نسبتونو ته سوای اعتقادی نو څو ترجمه ما وکړي ادارو مدار په څه شی دی په معنا د اعتقاد که اعتقاد په معنا د قضیه معتقدی اخلي د يتعلق به متعلق وای او کدا په معنا د رب تل قالب او د جزم او تصدیق اخلي نو يتعلق به په معنا د متعلق والعلم المتعلق بالاولى غرض د شارح په دې عبارت سره اوس تفصیل د علمانو کوي یعنی هر کله چې نسبتونه ذکر شوم ځنې نسبتونه راغلي چې متعلق کیږي په کیفیت د عمل پورې او ځنې داسې دي چې متعلق کیږي په چا پورې په اعتقاد پورې نو هغه علم متعلقه علم په معنا د تصدیق والعلم المتعلق هغه علم چې متعلق کیږي په اول قسم احکام پورې په چا پورې علم فقه علم الشرائع ولا احکام هیڅ وکړ او کپ دې دویم قسم نسبتونو د چاسی شراغه تصدیق نو هغه ته بیا څه شی وای علم توحید او علم صفات بوته وای مثلا الصلاه واجبتون او الحج واجبون او یا الزکات واجباتون دا ټول هغه نسب دي احکام دي چې متعلق دي ر کیفیت د چا سره د عمل کپه د سي نسبتونو زما تصدیق راغې دي ته بو علم فقه علم الشرع ولا الله موجود الله کریم الله لطیف الله ودودنا الله علیم قدیر دسی ماوې نو دا دسی نسبتونه دي چې متعلق بل اعتقاد دي نو که په دسی قسم نسبتونو زما تصدیق راغی نو دې ته به سوې علم کلام علم توحید او صفات او علم کلام یو شعر دی هغه علم چې متعلق دي دا ول سره یو سم مادي ته مسما کول شی علم الشرائع والاحکام دي ته علم الشرائع والاحکام وایي دلته یو مشهور اغلاق او سوال لې حاصل د سوال ادارې یو دا کتاب دی یو شرع مقاصد دی اغم د علامه کتاب دی دا دواړه د علامه کتاب کتابونه دي او دلته یو فرق دی انته ویلی چې علم الشرع والاحکام دی توای چې د سړي علم راشي په هغه نسبتونو چې متعلق کیږي تر عمله چې متعلق کیږي تر چا نو الته وای چې متعلق کیږي تر عمله او دلته کې وای چې متعلق کیږي تر کیفیت تر عمله نو الته وای تر عمله او دلته وای نو دا عبارت صحیح دی او کاغذ صحیح دی یو سوال دویم سوال د فقه ډېری مسلې دي سری د فقه ډېری مسلې چې په هغه مسلو کې موضوع د هغه مسلو عمل نه ویری جوارح موضوع په هغه مسلو کې عمل نه ویری چا ته خوای اول قسم نو صبح غره کې متعلقي دي تر کیفیت ته عمله یعنی هغه قضیه چې موضوع د هغه فعل نه مکلف او محمول د هغه صحیح کیفی ر کیفیات ستاونه نو ډېری مسلې دی په فقہ کې ذکر کیږي په فقہ کې ذکر کیږي هغه خود سي نه لکه مثلا النیه شرط فی الوضوء دا مسله په فقہ کې ذکر کیږي که نه ذکر کیږي النیت ها نو دلته کې موضوع په مسله کې النیت دی دا عمل دی د جوارحو کدا عمل د قلب دی یا په علم فقه کې په علم فقه کې اسباب او شروط ذکر کیږي الوقت سبب لوجوب الصلاه الوقت سبب لوجوب الصلاه په دې مسله کې خو چې کومه موضوع ده هغه خو عمل د جوارح نه دی هغه خو الوقت دی وقت عمل د جوارح دی درم په فقه کې مسله ذکر کیږي د ترکی د میت د چا ترکه د چا د میت ترکه د میت ها هغه خو فعل نه دی رچا د جوارح ترکه د میت د فعل نه نو دا درې مسلې ذکر کیږي جواب باور کې وای په شرع مقاصد کې چې کوم عبارت دی هغه صحیح نه دی دا یو صحیح دی اغم صحیح دی وای یو منټ اغم صحیح دی ها دام صحیح دی انت وای وای بعض نسبتونه غری چې متعلق کیږي تر عمله خو مراد د عمل نه عمل مکیف بالکیفیت ته مراد د عمل نه ها اسی عمل نه عمل مکیفه بالکیفیت نو د هغه معال او د دې عبارت معال یو دی چې بعض نسبتونه هغه دي چې متعلق کیږي تر کیفیت ته عمل الته وی عمل مکلف الته عمل ذکر شعر مطلق مراد دا عمل مذکوره مطلقا عمل مکیفه مقیده ده یعنی مراد ته الته کې مطلق عمل نه دی عمل چې مقید شي بچا سره چې هغه مکیف په کیفیت راوخنه دواړو معال څه شو دویم خانور سو سوالونه درې سوالونه چې بعض مسائل فقهیه علم الشرع او احکام او توای خو پای کې موضوع فعل نه لري افعال نشه د جوارح د مکلف لکه مثلا انیتو نو موږ ویو دا عبارت اصل کې مؤول دی یو منټ موږ د دې نه دوه جواب وکړو انیتو شرط فی الوضو یا السبب الوقت سبب لوجوب الصلاه یا غ قسمت ته ترکه یا غ ترکه المیت ودا ټول مسائل دا ذکر کیږي اعتراضن تبعا دا مقا مسائل اصلیه مقصوده د فقه نه دي دا کم مسائل نه دي دا متممات شانتی دي توابع نه دي دا بنیادی مسائل د فقه نه دي دویم جواب وای دی اوله مسله کې تعویل له ان نیت شرط فی الوضوء یعنی الوضوء مشروط بالنیه الوضوء مشروطنا اوس موضوع په مسله کې څه شی واقع شو وضو او وضو عمل د جوارح دی کنه دی یا الوقت سبب لوجود الصلاه لوجوب الصلاه یعنی الصلاه واجبه عند دخول الوقت عند دخول نو ګور څه شری په سر کې راوړ سوالات او غبل کې ترکه د مایت اگر که فعل نه لري جوارح خو قسمت ته ترکه د مایت هغه فعل د رفعال د جوارح نه قسمت ته هغه بیا فعل دی رفعلو د چانه نو تر اوسه پورې چې کوم رفتار مې وکړ مې ول علم المتعلق تر غرض ده توضیح د دوه علمانو ده علم شرع بالاحکام دی او بل علم التوحید و صفات علم کلام دی مې اول قسم نو سب چې متعلق تر کیفیت العمل په دې چې کوم تصدیق راځي د علم شرع او احکام وو او دا دویم قسم چې متعلق کیږي تر اعتقاد هغه علم کلام وو بیا په دې سوال وکړ چې یو شرح دار یو شرح مقاصد دلته یې تقریبا څلور سوال دي خو دغه تقریبا دوه ته کیږي انت ویلی چې بعض نو صباغه چې متعلق کیږي تر عمله باغی کې تصدیق راځي هغه ته سوی فقہ او دلته وینا هغه نو صب چې متعلق کیږي تر کیفیت ته عمله او په هغه باندې تصدیق راځي هغه ته فقہ وایي فرق دی درې جواب منغو کنه چې انت کې د عمل نه مراد کوم عمل له مطلقاً اکه مراد د عمل نه عمل متکیفه بالکیفیت دویم سوال دا چې ته وایې سنې نو صبح غره کې متعلق کی تر کیفیت د عمل یعنی هغه قضیه چې کومه قضیه کې موضوع د هغه پیری د افعال د جوارحونه ا محمول کیفر کیفیت ستاونه زبر تاو خمه چې مسائل د فقې بوي او دغه موضوع به سره فعل د افعال د جوارحونه نه لکه مثلا الله دې ته علم الشرایع وای او علم الاحکام ورته وای علم الشرایع ورته ولي وای یعنی کوم نسبتونه چې متعلق شي تر کیفیت العمل او قدسی نسبت باندې د صحیح څه شی راشي تصدیق دې ته علم الشرایع وای ولي وجر تسمیه لما انها لا تستفاد الا من جهه الشرع نه مستفاد کیږي دا الا مگر من جهه الشرع د جهه تر شانه د شرع نه او دې ته علم الاحکام ولي وای ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا اليها کله چې حکم مطلق ذکر کیږي خلق ته داخلي کله چې حکم نو مراد ته کم خلق اخلي هم دقه ته اخلي چې په دغه نصب باندې د سړی تشي راشي نصب متعلقه به کیفیت العمل باندې چې د سړی تطبیق راشي نو دې ته خلک څه وي احکام او سبقت نه کې فهم الا عند الاطلاق عند اطلاق الاحکام په وخت اطلاق د احکامو کې الا الیها مگر دیتا وبالثانیه علم التوحید والصفات وبالثانیه علم التوحید والصفات او کوم علم کې متعلق شی په هغه نسبتونو چې هغه نسبتونه متعلق ترچای اعتقاد نو تاسو قسم علم ته کوم علم وای علم التوحید او علم الصفات ته وای علم التوحید او علم علم کلام دا ورته وای اوس مولانا زمون چې دلته کومه نسخه ده نو وبالثانیتین په دې نسخه نه سوال شته اور نه جواب دینے کی کوئی ضرورت ہے البتہ بعض نسخو کې دا عبارت ته وبثانیه ته نه ده وثانیه ده څنګه ده وثانیه وبثانیه نه ده څنګه عبارت ده وثانیه نو په کومو نسخو کې چې دا کلمه ده با نشته نو په هغه کلیم په هغه نسخه باندې یو اعتراض دی په هغه نسخه باندې څه شی دی یو مشهور اغلاق دی په هغه باندې یو مشهور اعتراض او سوال دی سوال دار چې ستا په کلام کې وثانیه چې وای نو ستا په کلام کې عطف راځي ځکه واو ضعیف څه شی دی هغه داسې ګوره وبالثانیه نه با لرې کا ګوته او تونیسه نو وثانیه به شي که نه دا یو معمول وثانیه تو دسی بشي سو معمول دي او عاملین مختلفین دي دی اول کې عامل با دی او په دې بل کې عامل څوک دی یو سما نو دو معمول رستو شو دو معمول رستو شو او دو معمول مقدم شو دو معمول رستو دو معمول مخکې او دا مخکنی دو معمول عاملین هم شری مختلفه نو دلته کې عطف راغې د معمول یو عطف راغې ها د معمول یو په معمول یو د عاملینو مختلف یو عامل څوک دی بلولا کې څه شی دی او بل عامل څوک دی هغه او بل عامل څوک دی هغه دا یو سم نو عطف راغی د معمولیو په معمولیو د عاملینو مختلفینو عطف په معمولیو عطف د معمولیو په معمولیو د عاملینو مختلفینو دا په کلمې د واو سره ناروای ځکه چې واو ضعیف دی هغه د ما قبل نه نشي راخلې دوه مختلف عامل خپل معمول غرض د شارح په دې عبارت سره هغه وجر تسمیه ذکر کړي چې دې ته علم توحید او صفات ولې وای وای ذکر ورته وای لما ان ذالک یعنی دا کم چې ذکر شو لما ان ذالک اشهر مباحثه دا توحید او صفات مشهور بحث ته پدې کې واشرف مقاصده او دا ډیر اشرف ته په اعتبار د مقاصد سره په اعتبار د چا سره یعنی مقصد علم التوحید و صفات دا پدې کې مشهور بحث دی او پدا پدې کې شریف مقصود دی نو دا اشهر مباحثه و اشرف مقاصده دی نو دا تسمیه د کله ټول علم توای علم التوحید و صفات تسمیه د کله په اسم د جزء اشهر یا تسمیه د کله په اسم د جزء اشرف نو دا تسمیه الکل ټول علم ته علم توحید و صفات وی تسمیه الکل باسم الجزء الاشرف الاشهر چا مشروع دغم ده اشرف او څه شی هم ده مشهور هم ده نو دا وجر تسمیه ته اشاره وکړه وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلق